لانه اقرب الى الاصل وهو متعين الاراده في الايه مولانا لانه اقرب ما ما فيه من قله التغيير یعنی چې دا ایمان عبارت ته تصدیق نشي کنه نو پدې کې قلت تغییر دی لانه اقرب الى الاصل ځکه دا اقرب الى الاصل دی اقرب الى الاصل دا دی چې په لغت کې ایمان څه ته ویل کېږي تصدیق ته او په شرع کې هم دي څه ته ویل کېږي التصدیق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نو چې ایمان شرعي عبارت ته تصدیق نشي نو دا اصل ته ډیر نږدې دی ځکه لغت کې هم تصدیق ته وایي او په شرع کې هم تصدیق ته وایي البته دومره فرق دومره فرق برای شي چې په لغت کې تصدیق ته وایي تصدیق لغوي ته وایي مطلقاً او په شریعت کې به مقید شي به کل ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم الی اخره خو بار اهل هغه ته شي شي اقرب الى الاصل او چې څنګه خلک و ایمان شری تصدیق ته وي او عمل ته وي او اقرار ته وي نو داغي په نسبانه د اصل نخ بعید شو د اصل نفي شي نو دا بل دلیل د دې د پاره وی چې ایمان شری عبارت تر چانه د تصدیق نه وهو متعین الاراده او بل دارا چې دا متعین الاراده فی الآیات ته ځکه معدی بالباء هو التصدیق وفاقا هغه تصدیق دی بل اتفاق څه مطلب یؤمنون بالغیب کې د ایمان په سله کې څه شرع غلا با د ایمان په سله کې چې بار شنو په معنا د چا سره تصدیق سره خو متضمن چې واخل معنا د اعتراف لره چې متضمن واخل معنا د چا لره د اعتراف لره نو آیات صرف کې په خپل یؤمنون بالغیب دا اتیان د با دا با چې راغله رستو د یؤمنون نه نو د یؤمنون په سله کې خو با الا راضی کې د د واخل په معنا د تصدیق سره خو متضمن واخل معنا د چا لره ده طرف پایا ځکه معذب الباغ تصدیق ته وفاقا ثم بیا اختلاف شعر چې آیا مجرد تصدیق بالقلب هل هو کافر آیا د کافر مولانا دا یو بل مسله ده دا مسله دا ده کنه چې ایمان کې خو اختلاف ختم شو خو آیا دا مسله چې اخرت کې چې نجات ور باندې ملاویږي نو هغه کوم ایمان دی مجرد تصدیق کافی دی او کله مجرد تصدیق سره با اقرار او عمل دا به ور سره چې شی ضروری نو دی وای چې نو دلته کې دوه راځي څوک وای چې نفس تصدیق شي کنه اگر که قدرت لري په اقرار او اقرار نه می کړي نو خیر دی څوک وای نه وای څه شي پکار دی اقرار پکې تخامخا پکار دی اقرار او سره ضروری دی ځکه وای الله سبحانه و تعالی ته تګورا چې الله تعالی د هغه سړي چې علم یي او اقرار نه کړي دا غي ډیر زم ذکر کړل او د کوم سړي چې علم وی اقرار نه کړي نو زم ډیر ذکر کړي دي اته علم کمی نو د هغه دومره زم نه ذکر کړي د دې لړ مثال هغه دار چې په قران کریم کې یو يهودي او بل څه شي دي نصارا دي اهل کتاب او حوالی سره دا ذکر کیږي چې او چې کوم پکې ته احبار او علما دي نو دا غي د پاره دو ځله وایلون وایلون لفظ ذکر شوی دی نو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې الله تعالی د یو عالم زم ډیر ذکر کړل په مقابله د چا کې د جاهل کس کې نو څوک چې تصدیق وي او بیا اقرار نه کوي نو دا عالم دی چې عملی نه فکر نو نجات چې ملاویږي په هغه تصدیق په ملاویږي چې هغه تصدیق څه شي هغه مقرون د اقرار سره وي ها کچرتا یو دې کې اقرار کولې نشي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان اغذ الله دا اختلاف سره چا مجرد تصدیق بالقلب آیا دا کافی دی ځکه د مقصود دی ام لابد یا لابد د انضمام د اقرار نبی د دې سره للمتمکن منه چې کوم سړی قدرت لري د تصدیق اقرا ولعل الحق هو الثاني شاید حق سره دا لعل ټکی ولی ذکر کوي رستو راځي لانه تعالی ذکر الله تعالی زم ذکر کړل دا غ معاند چې علم حق پیجنې اعتراف نه کوي اکثر د زم د جاهل نه المقصر چې هغه مقصر یعنی کوتا هغه دغه جاهلی کنه او علم کوتای کمی نو هغه تصرف انهم امیون لا علمون الكتاب الا من وانهم الا یظنون ذکر شوی دی ولل مانع او جائز در مانع د پاره ولل مانع تر دې دا ذکر کړي دا لعل خبره چې لعل ته کې ذکر وي چې دا دلیل تام نه دی دا دلیل څه نه دی او یا الله سوچ کا دا دلیل څه نه دی دا تام دا دلیل دا دلیل تام نه دی تام ځکه نه دی چې الله چې هغه ته ویلی و ویل لهم ذل چې ویل ذکر شری نو هغه د دې وجنه نه چې دا غي تصدیق خو اقرار نه نه هغه انکار کاو هغه څه کاو من خو هغه صورت ذکر کو چې چا تصدیقی خو اقرار نه کړي د څنګه چې انکار کړي خو نه انکار کړي او نه یې څه کړي اقرار کړي هغه حواله سره بحث دی دي ته چې الله و ویل و ویل ذکر کړي نو ځکه ذکر کړي چې هغه خلکو خو څه کړي او کړي وللمانع جائز در یو مانع د پاره یو معترض د پاره چوګرځي چې دا زم د انکار د پاره او لا لعدم الاقرار نه د عدم نو عدم اقرار خو عام مطلق دی او انکار خو خاص مطلق دی انکار کړو والغیب مصدر غیب مصدر دی یؤمنون بالغیب غیب مصدر دی غیب مصدر دی او یؤمنون چې دی ایمان راوړي په پس شي ایمان راوړي په دې غیب نو دا مبالغتن شاده حمل له لکه د صوم حمل چې په صائم باندې کیږي او د زور په ظاهر باندې حمل کیږي دلته کې اطلاق ته غیب په غائب شعر یؤمنون بالغیب یعنی بلا غائب ٹھیک شو نو دا حمل څه شعر مبالغه تر دیمه توصیف شعر به په دې للمبالغه د وجر مبالغه نه لکه شهادت په دې قول د الله تعالی کې عالم الغیب والشهادت الله عالم دې د غیب او د شهادت یعنی الله عالم دې او خمسه التي هغه تلی الکلیه غایبا عرب مسما کوي هغه د زمک هغه لاندې حصہ د زمکه سره او د سماتی لذي کنه او داسې زه تلاش کی چې هغه کند شانتی صحیح چالت کې سره پسی شي کی په اطمینان باندې وي الته سړې پسې نو دې دلته دې زمکه ته ویلې شي مطمئن من الاب ویلې شي دي کنه نو د زمکه په زمکه کې اطمیناني په زمکه خو مطمئن نه خدا تسمیه ده ظرف ته په اسم د مظروف سره تسمیه ده ظرف ته په اسم د مظروف سره لاندې زه ته سړې او د اسماتي لپاره راځي والخمسه التي تلي الكليه ا دې ګردو ته نږدې ګردو سره نږدې نږدې سوري دي نو دې ته څه ویل کېږي غایبا دې دواړو ته څه ویل کېږي ځکه دا دواړه ځایونه پټي دا دواړه ځایونه څه شي او فعل او یا دا غیب دا فعل غیب خفف کا قیل نو اصل کې غیب لکه قیل چې دغه دی بیا قیل ویل کیږي پکې کنه قیل ویل کیږي قیل نو د قرانګه مسله هغه د غیب د چې اصل کې څه شی او هغه غیب او بیا تر څه شی جوړ شوی دی والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس دا مصدر شي او کفعل بدل شي خو مراد په دې سره هغه هغه خفي شی دی چې ادراک یې نشي کولای حس حس د هغې مدرک نشي کېدلی او نه یې تقاضا کوي بداهت عقلي نه یې تقاضا کوي بداهتي نو غیب دي ته وایي چې حس مقتضي نه وي او دغه رنګې بداهت عقلیم د دې څه شی نه کوي تقاضا نه کوي خدا بیا په دوه قسمه دي یو دسه قسم دی لا دلیل علیه چې پاره ایس دلیل نه چې په هغه او وهو المعنى بقوله تعالى دا قصه په دې قول د الله سره وعنده مفاتيح الغيب الله سره خزانه د غیب دي او الله سره غ سيزونه دي چې پاغه سره توسل مغيبات ته کیږي لا يعلمها الا یو دویم قسم دی چې هغه نسب دی وقسم نسب عليه دلیل چې پاغه باندې دلیل عقلی یا نقلی وي لکه سامع ادله عقلیه نقلیه په موجود دي صفات د الله ادله عقلیه نقلیه په موجود دي یوم اخر دې باندې د عقلی نقلی دلیل موجود دي احوال د دې باغې باندې احوال د اخرت نقلی دلایل ور باندې څه شي وهو المراد فی هذه الايه دا مراد ده په دې آیات کې په دې آیات کې هم دا مراد ده څنګه یعنی هغه خلک چې هغه ایمان بل غیبی ایمان بل نو مراد د غیب نه مراد د غیب نه هغه غیب دی هغه قسم دی چې پاغه باندې دلیل عقلی یا دلیل نقلی موجودی پاغه باندې دلیل عقلی او یا دلیل نقلی ور باندې څه شي هغه قسم ته مراد اکم چې د الله تعالی سره دی هو پاغي ایمان ځکه نه دی پکار که پاغي ایمان ضروری شنو ایمان خو به علم نه کنا ایمان خو تصدیق دی کنا تصدیق خو کا علم دی کنا نو زمون کله پاغي باندې علم شته زمون کله په هغه باندې نو مراد ها وهو المراد به فی الايه دغه مراد به په دې سره فی الايه په آیات خدا په هغه صورت کې اذا جعلته سلتا للایمان چې دا استسله د چا کې سلای د ایمان کې سلای د ایمان کې او واقع کې په ځای د چا باندې د مفعول به او کته چرته څه شي کې حال ذکر دا خبره د مقام کې چې یؤمنون بالغیب کې کلمه د بار اغلنا په دې کې درې احتمالات دي یو احتمال دا چې دا سله شي یؤمنون بالغیب سله د ایمان شي دویم احتمال پکې تدارې چې ته دا بالغیب کې دا بار تلبس ته پاره شي او دریم احتمال ورکې دارې چې بالغیب کې دا با دا د الی د پاره شي نو فصارت الاحتمالات ٹھیک شو جی کسلی د پارشینو معنی دارا آ کسان چې ایمان راوړي بل غیبی په غیبا خو په دې باندې یو سوال لې سواندار چې ایمان راوړي په غیب باندې دا بار سلی د پارشی دا به واقع شي په دې د مفعول به باندې چې ایمان راوړي د غیب په غیب باندې غیب خو دې ته وای هغه خفي شي ته وای مخکنه تذکرہ د دیو شو چې نه ادراک حس کول شي او نه تقاضا کول شي بداهتي عقلي نو دې ته ویل کی کنه نو په دې بنیاد باندې معترض اعتراض کوي چې وبالاخره هم یوقنون دستورا روان دي وبالاخره هما وبالاخره هما یوقنون په آخرت باندې دی یقین لري نو دا آخرت کې هلته کې کلمه د واو راغله نو سوال دا دی چې هغه آخرت هم په دې کې دی کنه هغه آخرت هم په چا کې راغی په غیب کې نو دلته کې خو معطوف معطوفن علیه یو شی شو کنه معطوف معطوفن خود دینه جواب کوای نه په معطوفن علیه کې نه په معطوفن علیه کې اجمال له او په معطوف کې هغه لک تفسیر شو نو مغایرت ته معطوف او چا په منځ کې راغی نه معطوف نه علیه کې راغی څنګه مغایرت د معطوف او د معطوف علیه په منځ کې وان جعلته حالا او کته چرته وګرځي څه شي حال یو متلبس بالغیب دا مطلب چې هغه صحابه کرام هغه سني راوړي صحابه ایمان داوړي دا نور صحابه سره چې می ایمانی چې داونه په غیر شیم څه شي ایمان دی متلبس بل څه شي دی متلبس بلا غیب دی اپا خلاف د منافقانو نه منافقانو کې خدا کاری چې غزه کې ایمان راوړي او چې دا غزه نه لاړ شي بیا ایمان نه راوړي منافقان خو د خلکو مخ کې ایمان راوړي ها ٹھیک شو کنه یا مثال په تور رسول کریم صلی الله علیه وسلم سلام لګی دی متلبس دی په ایمان بل تاوړان دي چې ایمانی او چې ستا وړاندې نه وي نو یا صحابه خپل کې یا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې یو ایمان راوړي او چې یا رسول کریم صلی الله علیه وسلم موجودي نو ایم ایمان چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې دار دنیا نه تللی دی نو بیا ما دایي کته یو ګرځي حال په تقدیر د چا باندې د متلبسین باندې یعنی دی ایمان راوړي په الله په حال د غیب کې په حال د چا کې لکه څنګه چې په حال د چا کې راوړي دي د شهود کې د منافقانو په شانتي نه دي د منافقانو په شانتي نه دي هغه ډیر افسوس سره وی چې حضرت تاسو رسول کریم صلی الله علیه وسلم لیدل او مونږ نه نه غوي نه وی هغه ذات باندې می قسم چې بل ذات نشته چې نه د ایمان دی او کس افضل د ایمان به غیب نه نه د ایمان دی یو کس افضل د ایمان بیا یو لسته د آیات بیا یو لسته نو چې دا آیات ولستنه پته ولګېدل چې دلته کې د غیب نه مراد غیبواله دی د مؤمن به نه مؤمن به یعنی رسول کریم صلی الله علیه وسلم لیدل نه او بیا ور باندې ایمان راوړی وسلم درم سمبال